بسم الله الرحمن الرحيم وخص أوائل المثبتين بالتوفيق حتى وزهو مسائل من كل جلي ودقيق غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل يدريك عنها نطاق الموضوع واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالامثال من سنعة الرجال وبالوقوف على المعاخذ يعز عليها بالنواجز وقد جرى لي الموعد في مبدأ بداية المبتدئ أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أرسمه بكفاية المنتهي فشرعت فيه والبعض يسوه بعض المساح الى اخره اذا كنا دايكنا هغه بل مضمون شریکوي بل مطلب شریکوي چې هغه باعث د تصنیف ده د هدایې د جوړولې واجه بیانوي که نه او د خپل زکوات او د تقوی په بنیاد باندې کنه د قران او د حدیث نه د آیاتینا او د حدیث نه د احکام استنباط احکام کنه استخراج کړل شي مجتهدین مراد دي الله پاک خاص کړل متقدمین مجتهدین په توفیق سره دا توفیق الله پاک متقدمین مجتهدین تر کو امام ابو حنیفه رحم الله امام مالک رحم الله امام شفیع صاحب امام احمد بن حنبل صاحب حسن بصری کسا دا توفیق الله پاک ایت ورکړلو چې د آیاتینا او د حدیثینا د احکام کنه استخراج به کړلو د آیات نه دا حکم منی میږي دین دار منی میږي دین دار منی میږي دا توفیق الله پاک دی ته ورکړو حتی وضعو مسائل من کل جلی و دقیق حتی چې دی ذکر کړل وزن مراد دا ذکر کول دی کښش ولې و دی ذکر کړل مسائلې د من بیان ده ا دې مسئله باندې کوم من کل جرین و دقیقه هر قسم مسئله آکا جواب کې مسئله وي او کا بری کې مسئله وي دا مسئله کړه دې ذکر کړل د آیاتې و د حدیث نه استنباط یې وکړلو حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق حتى چې ذکر کړل دی مسائل احکام د هر قسم نه خوا ا جلی مسائل وی یا دقیق مسائل وی جلی مراد دا هغه کنه چې په قیاس سره ارمنی مشوی دي او په دقیق نه مراد هغه مسئله چې په استحسان سره ارمنی مشوی دي کنه استحسانی مسئله امام ابو حنیفه رحم الله چې د کیم کنه مشت امام دا او مشت د مذهب باندې دا مجتهد و ول خدا فکر نه و خلی او حیاتی کنه قران او حدیث وی د با کې دا یو کمیټه مقرره کړی و کنه یو کمیټه مقرره کړی و چې په هغه شبې تقریبا تقریبا اتیا میډا سړي کښې نشنستل په سلویشت نه بیا کمېدل نه د سلویشت حاضري دلته ضروري وه دا به روزانه د اجلاس او روزانه به دا کښېنول او په یوه یوه مسله به بحثي مسله کړم زنا مسله به پیش وي مسله به پیش ولا چا به امام حنیفه صاحب نه پښتنه کړی وه امام حنیفه صاحب مسله وتري لا یاد امام صاحب نه چا پښتنه کړی و محمد صاحب نه چا پښتنه کړی و مسله به پیش کړل بیا پا باندې به لګیا وی کنه پا باندې به سوچ بچار کړلو چا به چې دا حکم کنه دا حکم دا دا حکم دا کنه د خپل کې آیات نه دی کې حکمدار منی میږي خپل کې حدیث نه دی حکمدار منی میږي زنه مسئله به خپل فرض کول چې کچیر دا صورت پیښ شو کدا صورت پیښ شو کدا صورت پیښ شو په دې باندې بحث نه کړم هر ورځ دا اجلاس په دغه کمیټې به وروسته وه که نه اتیا مېړه سل مېړه که څلوېښت حاضري پکې ضروري وه او دا مسئله په ځنه به اتفاق کولو په ځنه به شي اختلاف کولو په ځنه شوې دي امام حنیفه صاحب او د امام محمد صاحب اتفاق و به څه به خلاف و په ځنه به صحابین اتفاق و دې به کنه خلاف و په دا طریقه باندې کنه ما سیر به یفتل یفتل امام محمد صاحب به کنه علی کل ای به جمع کولی کله به سمر عمر به کنه داغه مشکات او د مهنت دی کړه وی چې په داغه وخت کنه یو کروڑ او یو لاک شپتلاس زرا مسالې دی جمع کړې کنه دا د رویه سه مری مې کړې یو کروڑ دا ور پرې وتله دا کیای مردور دا کنه مردور یکی به حکام دی نه جاریه بدی او نه لاس پلاس دی په حکم دی جاری شدی نه هغه کنه په دا سي يبدي لك په مار شي چې پرتې وي يا په دالي کا په ټنګي شي پرتې وي چې پای ورکه کوي لکه يبدي عالش کې به کنه په وقود نه جسد سره فور نمبر درې دي تغیر د اوساخه دا نه وی روغله چې پای ورکه کې مردور ده دا هو قياس جلي تا قضا دو خو اختصار نه چې نه کیای کنه په یو په چا په دوی په چا باندې کیای نمبر درې وي کته به شبه ان شاء الله روشه مسله اختصان به ضرورت دا کچره په دا بندا مش کې چې یای مزور وبري په یوازې پچه بنده نو به چیرته مش کنه پوک یای میمینا څه کنه یو نشته چې هغه یو دې پچه نه بیا کنه ا خالی باج پوت شي وي خاص کر د صحرا یو د بهر کې نه کچه چشتان نه لري چې په یوازې پچه بنده کې یای نه مردلی دا کنه دا دقیقه مسله ده ا دې کنه بل جهاد تا کنه ا ګ ا ضرورت ته کتلی شو دی مجبورې ته کتلی شو مجبورې دی وجه نه کنه ا ضرورت ته به المضرات لكن اصل موجود دی دی وجه نه کنه هغه پوک بل چې په یوه دې پچې بونه کې نه مر درشي دا نه منه مسله کنه دی چولې وځکه کا په کیاسه جلی مری مې وکنه کا په کیاسه ا احساس را مری مې وې آ ټول ذکر کړل ا ځای کا سول کوی دکړي دا خو دې کې پیر سول جوابو چې علما خو به کنه هغه د انبیاء ولا چار و تکړای شي چې د انبیاء نه چیرته تاریخ حدیث موجود وي سنت موجود وي و تکړه به دعوت امت ته ورکول شي چې پیمرون لیار هغه دو کا پیمبر نه کچته حدیث نه موجود انبیاء د سکو نو چې یسلکونا فی معلم اثر من مسک اجتهاد ای د اجتهاد دکو کنه ولا پکې ته د توفیق ورکړه ده د اجتهاد ولا کنه د اجتهادی نه کړی دی او ډېر مسلې ذکر کړی دی ا د ا غ ا سود بیا پیدا کړي بل سود ورو چې اجتهاد شو نه کنه د انبیا وینا کچیرته په یو حادثه شي په یو کیسه شي کنه صریح واضح کنه خاص حدیث موجود نه نبی سمنا د خدای په کدا سه هسته پیدا کړي وې دا خلک پیدا شو دا چې کړه افای د اجتهاد وته اجتهاد یې کړه دا وکنه فقہ جوړ کړی دوی مسئله ذکر کړی دي بیا تو ته صورت ته چې ته کنه بیا کتوب جوړوي یا د نره متخري ته صورت ته چې هغه بیا دی کنه سکندر جوړوي سکندري زخر جوړوي سکنه نه پلنکایر جوړوي سکنکار جوړوي ا دې کې متخري تصنیفات ته او تو تصنیف ته صورت ته ته کتوب جوړوي دا چې غیره په معنا دی لکن سره ده استدراک ته استدراک معنا دفع د توهم چې ناشي وي د کلام سابق نه حادثه نوی پیښه ته ویل شي نوی پیښه نوی مسله چې پیښه حوادث و نوی پیښه دا پرله پسې پیښه دین کې دي متعاقبت الوقوع پرله پسې پیښه دین کې دي روز روز نوی کې سر پیښه دي که نوی نوی مسله کنه هغه دا غا پیښه دي چې هغه حکم اې دې حادثه حکم دې متقدمین په مسله شامل دي نه به کنه صراحتن په آیات ذکر وی نه په حدیث در کې نه به د متقدمین نه کنه پاغه مدونه فقه شي کنه پاکه باندې ویروغلی دا څه حادثه نه ار پېښېږي غیر ان الحوادث متعاقبه الوقوع حادثه نوې نوې مسلې پر لا پسې پېښې دین کې دي والنوازل يدرك عنها نطاق الموضوع ذلك استعاري دي والنوازل يديك عن نطاق الموضوع نوازل جمع د نازلات نازله يا حادثه ته ویل شي واقعا حادثه نازله یو معنا ده نو یو کیسه نو یو مسله کړه چې پیښ وه دعا ته یجی کو تنگدره ته ویل شي نطاق کمربند ته ویل شي موضوع نه مراد هغه مسلې چې د متقدمین عالمونه مې مخالفه سره کنه چې جمع کړی به کنه او دې چې کیمر یسلی دې ته موضوع ته ویل شي هغه مسئله هغه یو کرور یو لاک شپتلاس زره مسئله چې هغه نوم موضوع ده هغه مسئله تشبیه کړو د انسان سره پټ په زړه شي هغه مسئله داسې په یو جمع کړه لکه یو انسان یو سړی دا تشبیه پټه په رښتیا وکړه دې ته کنه بیا مشابه ذکر کو خلی موضوع نه مشابه به نه عادت تشبیه کنه دې ته استعاره مکنیاوي هغه موضوع تشبیه وکړه د یو انسان سره پټه په زړه کې او مشابه یې ذکر کو اشاره مکنیاد د انسان سره کمربند لازم ده خلق کمربند چوي خاص کر کنه د بیسو ځای غریب شو دی چې غریب تاسي د عربه شته به کله یو پټي تړلا رنجه پاپه د بملا تړلا یو د خط ورکړ شي ها و درول خط یا خو بیډ ستری پاشه مدل نشي کړه بل ټیل کو او بیا کلا ګره په شکل شي بل دا کړه چې کلا کنه لو شي سکل ارګي سو شم شورې به کنه بیا پا پړی باندې وتاړي کنه ویل شي پر وړه وی ملا پته وی شي کړه په ولې ودا په مدر وړه وی اته نه تاک پته وی هغه نه تاک کې دغه مشابهت ور ثبت کړي تاک الموضوع کمر باندې انسان چې ملا په من تړي والنوادره دغه اضافت نتا کې د موضوع ته د اسره تخلیه کړه اضافت له ضد مشببه هغه مربن کله کله بالکل برابرې کې سمره د ملاوي د مرکه مربن دي ملا په مدو تر شي کله کله ملا غټوي او که مربان دغه پټي کن هغه ولاوي ملا دې نشي پټړل کنه والنوادله يدوي كو انا تاكو الموضوع وانا وزيل ودا حادثه دامر ډېرې وي هغه مو مسله ته مچور ګډونه دامر ډېرې وي چې يدوي كو انا تاكو الموضوع چې تانګ لګېدو ا د ي ن ا ك م ر ب ا ن د ذ ك ر شويه مساله انا پر بدل دو پهله و نوزل بوده پدنی مساله بوده اگه موضوع اگه ذ ك ر شويه مساله چې کیم کمر باند نه پر توینه پا دره خیر نرده پاګه شي په ذکر شوی مسئله کې دغه حوادثه و د نوازل حکم نو والنوازل يديك ان تاك الموضوع او حادثه نازله تانګ لګیدو ا دغه نه کمر باندې ذکر شوی مسئله دا هدې ملوجره شپې سوا او سوا مخشه کولا کیسا کو چې حادثه ډېر شولې نوازل ډېر شول واقعات ډېر دي په چار دو کړ چې اې دغه حادثه او دغه نوازل مسله ذکر شي اې د کتب د کتاب النوازل چې پاتې د نوې مسله ذکر کې هدې ملک کتاب النوازل اې دغه نیو مسله ولته کنه نوازل وتی وی حوادث وتی وی کنه واقعات وتی وی کتاب الواقعات اشتا نومي د کتاب واقعات نوازل حاصل دا ده کنه چې دا ځکه تصنیف کو یا د متخنین چې کوم تصنیفات کړی دي حالانکه متقدمین عالمون کنه ډېر اجتهادینه کړی دي او ډېر مسلې کنه نسری دي دا د وخت تقاضا وه دا د وخت اوز دا د وخت تقاضا ده کنه یعنی دغه ته سخت ضرورت ده کنه د عوامه و د خلق ضرب و دې کنه ضرب مش پیرا کړه دا ا دې نه کېدل ځکه چې دا ضرب ته متقدمین په مسله شي دا ضرب نه پیرا کېدل دا د وخت قضا وه و اې سو کنه زمرا سمرا په تهذیب باندې راونه دو سمرا حالات بدل شول بالکل د دنیا په بل مخ باندې وسیدو کنه که اخر کرتک شي چې خلق ولا مخه تر شوی دی کنه و درتک شي سوا د دغه اسمون نه چې د اسمون په هغه شان شوي نه که نه به هر څه بدل شوي وي که نه ټول د دنیا مخکې نه بلکل بدل شوی دی که نه کیما نه مره کنه بودی روان دي کیما نه تعمیرات روان دي کنه دا سړکی نه کسا په سړکې باندې ګاډي کسا کنه دا نه مره دي کنه ا مدرس مسائل کسا ا په هم رسې وځه ټلیفون نه کسا ورلسی نه کسا کنه انټرنیټ کسا ډېره دنیا بدله شوې ده او د ساینس او د ټکنالوژي ولا خو که نه لوی تغیرات راغلي دي یو څو که نه په ورې شي که نه نوي نوي کیسې پېښې په ورې شي په میاشتې په کولې شي نه ولې په کولې شي که نه هدا سر پیدا کېده ا دې کې ساینس ته وجه نه چې کوم مسله پیدا دي که نه مثل سناكن اديك وقت علمونا جواب نزل في راكنا زوی د پاتې سیشن ده هدې که نه دا جزی نه سناوي که نه دا مځکه دا کشش کو که نه زور په طرح باندې شاعر نسی تجاز به اجسام مو دا یو خپله مسله ده د جسمونه یو بل جسم دون تر کښ کوي که نه ا ډېر وخت نه د خلق وختاو کنه میاشت ته چې ګدل کوشش وکړو خو کنه چې ګدای به شم زکه کنه یو حضرت خو زیرو کو جوز هغه مشین خپل کنه قوت په در یا باندې خو په اخر شي کنه ادم زکه چې کوم پړه ورته ولا کنه بیا کاټ کو بیا ځون تر ورته نه به شو وته په اخر شي دا سره کټي په یو کله کنه په دریا باندې کنه بجلی په قوت په دریا باندې کنه زیر یې ورکول کنه چې مزکه زیر نه پسره دو کنه هو کوم زکه مدار نه حالات لوړم پسند تر هتر شي غالبا اپالو 11 د امریکا اوله ولا جوز میاشت ته لوړلو سم تر هتر شي اپالو 11 په میار باندې کښینوستو بیا خو بار بار کله دې دریمي دا وټول دې کنه هغه به د امریکا ولا یا د میرا کنه سکنه حلبات به تلل اس په دې نږدې وخت کې د افریقې ولا مسلمان حلبات له لوټ شوي دي حالات له اس نږدې دا کول یو نیم کول کېدل شي اته یو مثال درې کوم کنه دا دې کوه چې پرې جوز پرې ورمسته کا به چرګردي په 24 غنټه شه مدار د مې سم ځکه راته ګډېږي پس لري چې ګډې شي کنه یو چکار پیرا کو په داس لري چې ګډې شي صحیح سا مې څه پکشي ورمسرګې نه یې تخپاوت وي او کله تر جواب شي یې ته به ورېدل کوي خو هغه جوز چې خلاطه تکشي او په دغه ورمسرګه به درګډېږي کنه هغه په 70 نه په په 90 منټ شي دا پندر مجلس سره یې پیرا کوي دا یې مسله را لږلې دو کنه مې څه کنه چې مې کوم بل مسله ما پېښ وې دو کنه او بل دا مسله دو پوسه او داس کو په خلاص دا دي کوم مشه داس کی مې څه نه پوهه غونډې چې ویل دا یې بو ویل تلې کنه دا غدم زکه برکات ته چې مزکه کنه خو یې کې نه لوټې نه کنه یې بو كان آير ترمسي فوسو كان كشش تانا وزن بالكل ختم شي وزن هاتي وزن ختم شي الو تنه بندر تليجي او د سینه نشي کوي کنه په مخ باندې یو بچا چوي کنه په مخ باندې بهږي نه هر شي وزن ختم شه کنه او دا څه څنګه کی دا مسله یار نه غلی دو اجازه نه درکې شي په خلاص خپل دریمه په پوهه دریمه کنه ا س و د ن ا د ك ت ب ت ر ي ف د م ز ك ا ي غ ن خ و ت ل ي د ي ك س ا خو رکو سي دا وي چې نشي کړای نه کې کېدای نشي دا مدینه به سره کېږي بل دا کې بلې پات اندر ته لګېږي چې کې بلا دوی چېرته کړه پات مونږ سره کې بلا به چېرته وړي دا د مسمونه حلباز مسائل دي کنه چې اسمي شته اسمونه لرلې دي چې مثال مازی طریقار ته وښیسته شه کنه دا پنځل مدینه به څنګه کی کی به نه به کی پنځل کی سمره به کی کنه او د څه طریقه او سره وسنه په مل شاو کنه شته کنه او علمي په قیمت راګه کی یو يهودي پروفیسور دا جواب ورکړه دا چې د یورکیټ پروفیسور دا هغه دا جواب ورکړه دا چې تاسو حکم د معذور ده شریعت ته معذور چې کوم حکم نه چې تاسو هغه ده کنه چارو پوسی دانش کراوي چاوداس نشي کراوي کنه په منر مشوم شي رجا مو ته کو چې په جوس لای شي بیا جنا خو زه سترګه ویني بیا چې رجا مو ته کړی په سن جوس څخه به سترګه ولیدل لاس پینځه سم ټابا ده د سترګه نه نه پټوي برمه خروون د سترګه نه نه پټوي دا بیا څه کو هغه زړه ورځ دو نوی ورځ دو خراب ته کو نه به کو شپادو ته په هر څه ورځ په شان داره دې چې کیمه تجارت ولا کنه کوم قسمینه لږ شوی دی کنه تجارتي کاروبار هغه صورتې باندې پیاول ګرون دي دا تاکي صاحب دې چې وختا دي کنه په دې کوښښ باندې وختا دي چې په دې فکر شه مهارت حاصل کیسه ځکه چې که پښتنه خلکو کو دی نه کوم څه څه پښتنه نه کو امیر چې پښتنه کو خو د مزو د څه پښتنه کو دا څه خلستا چې آ کنه دا پښتنه کو غاټ کاروباري دی د کرونا وی د پدماوي کاروباري نه دی د حلول پښتنه کو چې په حلول طریقه کاروبار وشي کنه د هغه چې کوم دغه تجارت او د کوم کاروبار چې کوم شکل دا هغه څه چې به یو خو ټول انګريزي صلاحات دي تجارت خپل صلاحات دي او هغه په پیږي نه هغه ملو نه په پیږي چې دا سر ته ویایي دا خو جواب نه کړ چې ته اته په دغه دوس نه پیړو هغه ګرځي کنه په دې کې څنګه دې طلاق ګرځي اړ مور وړي کنه چې مو په کتاب پیدا وته مو ته کنه جهاد دې جهاد سره ته فاجې نو سره ته کې کاروبار جهاد ده کنه جهاد ده مش په خپل نو سي په شهید وره صفای میرو کولو یوازې ما مخته چې په دې کې سره په باندې نه پوي کسا دا غسړي راوون دي مې په دې باندې بخښ کی نو ته پاکستان نه جو الحق ما چې کی موزي ته په دې باشي کنه محمد خان نه مې دوه افسر مې دوه کنه هغه نو سو بل وس راو کنه اې دې پر شنوي چې مې دوه پر کې لا په یوې سره جاکیم سره شکل نه چې راشي سره پیرا چې مې په دې پوي کسا یو پښتنه مې راکړه چې دغه څه مطلب دی دغه څه دغه څه مطلب ده بیا په یو لیکن هغه به ډېر په مشکله باندې په اردو تعبیر کړو نو ښه انا به اختیار خپل انګرزي به ورته لا چې یو یو ټکی چې پنګري وری کې مې څه غاره نه جوړ شي بیا مې څه په پیری پابونه که پنګري باندې پیری بیا هغه اصطلاح بدل وي اته کې پنګري چې بل شي پر نومي کنه دې په پښتو تعبیر به نو شکل لا په ډېر په مشکله باندې کنه دا تکي سب خويا پک داسي يو ترجمان په وکړه چې بدا پابو دا پیږي پابو دا پیږي کنه آل سي په غسرت مې پوښتې دا دغه شي پښتنه کوه ادوار علم ته د عصري علم تاوري دا چې کنه خلق کنه دا انګرزي و د معاشيات نه خبر وای کنه او درنګ دې فکر به خبر شي چې به ته ویل شي چې څو دا کاروبار سود دا یا به فساد دو یا به مکروه دو کنه افاق نه بار بار هدایت ته چې اول فکر ته مې چا په زیر وکړه په دې لحاظ چې خلق ورسی مورد دا چې ورسی دا مصدر یې ویلي پسې چې ګدار ویلي ګدار شکورون چې شکور کو بیا په داسې شکور کو چې آج یې کنه شکور یې دوی ته شکور رسی شکور ګدار تر سی ځکه چې دا خبره تجیږي کیندې کته چې نه وی کنه چې نه ته دا لوون د پنګون دا کنه خپل څه ګدر نه بیا نه سار دي کا شکور ا دې کا څه مطلب څه دی خو زګری په دې بوده کنه په اجتهاد باندې راګری کا چې د نوې مسلې په شوی دي نوازې له حوادث دي واقعات دي کنه دا ما چې دغه واقعات دي دغه نوازې دي دا سي مثال ده لکه حوارث لکه وخیز نور دا نوې مسله دا ګرونه مسله نوې مسله دا څه لکه وخیز نه ورلکه اته پلوس نه درسي دا رنګه دا پلوس نه درسي په تنفر شه په صعوبت سره تربیه وکړه په ګرولي شه لکه چې اګه نیول ګرون دي دا نیول ګرون دي هغه چیرته نه سې کنه او وخیز نه ورته ته نه سې هغه ته هغه دوی سې کړه دا چې خپل ګدار درنګې دې مسله خپل ګدار ګوره ا ګ د ر ن ا مثال د ک ن مراد ده ا مقيس نه عليه ا دې چې ته کنه ا دې دې مسلې به دې کې چې ته نظیر وي مقيسلې به تر غوړه په آیات او په حدیث شي کنه په دې کې په مسلې شي مقيسلې وي چې دا خو یې غوند ده هغه اوس په شی ده کنه دا دې کې به برنسه په به کې اسکوي و اختلاف سوارد بالاقتباس من وارد شکور کول د کټول یې زنوره دا کېږي په نیول سره د خپل خپل ګودرې نه یعنی د نوازل د واقعات د حوادث حکم مرمول دا د کېږي کنه په قیاس سره په خپل نظر باندې کنه تابع قیاس کوي والاعتبار بالامثال من سوره الرجال او قیاس په خپل خپل نظر باندې من سنت رجال دا د سړی کور ده هر څه د من تو غو نه کنه کور ده چې ته کوي یو مسله پوه شي باندې کیا کې کنه ولې اعتبار بالامثال یا اعتبار من امتفاق نه سیاست یا ټول په خپل خپل امثال باندې چې دې کې مسله نظیر پر قاعده دې پر قاعده پر قاعده لکه دا کې چې مثال درې په چې هغه يهودي پر پسر وتی وی چې دې کې خلباز حکم د معذور ده کنه پای ورکیا شو کنه اعتبار په امثال باندې من سوء رجال د سړی کور ده رجال فعل فلام حدی مراد نه کامل کاملین هر څه قیاس نشي کړلا یا خو دې نه مراد ده کسر نفسي چې می خو دې کې فن خلق نه یې هدايه مولوي کنه دا خو د متعدین کور ده چې یوه مسله دې پوره کنه مثال وګوري اې دې پر نظیر وګوري پابو دې به اعتبار یو کو پابو دې ارتیاق کو دا خو دې سړی کو دا کنه مثو کنه انا من خلق نه یې کنه او په څه نه کله چې په کړه دا دې دې یو سرګي ولاوي چې بادشاہ وي کنه میر په اړه دې دې یو سرګي ولاوي کنه مجبورې دې و جنابي ور مختصي وي کني دا دې مخ کور دانا دا سره دو هدې مولوي کنه صاحب علم صاحب دا لوي کنه خدای په کولوي څخه وته لې امر کړ دا خو به دا به کنه محمولي په کسر لفظي بو نه تا کنه توضعان دا غلطه کې استعمالوي کنه او ځنا صرفین وی چې مقصود دې د جملې نه کنه بیان د خپل صلاحیت ته د خپل صلاحیت لري چې کنه چې په موده لا ترکه چې څومره تصنیف کې کنه وی چې یو خو د وخت قضا د وخت ضرورت ته وخت متلبار نه کو کنه نوازل حوادث ډېر پېښې هغه ذکر شوی مسلې شي د احکام نشته کنه یو کمر باندې تنګ نه پر باندې ځي کنه والحمدلله ماشاءالله چشم په دور دا چار میر نه پیرادو ول اعتبار بل امثال من سره تجار قیاس امثال باندې دا سړی کو دا کنه او ماشاءالله دا میر نه پیرادو ذکر قیاس کړل شو استنباط کړل شو کنه و هغه پر نظیر غوښتل شو د خلق دا تقاضا پیرا کول شو د وخت تقاضا پیرا کول شو هم رجال ونحن رجال چې نه په اصول کې د چا اتباع کو نه په فروع کې د چا اتباع کو اصول یې خپل وځي فروع یې خپل وځي کړی وي دا ډېر هم فن ده فکر کنه امام خلیفہ صاحب بوشي اصول فکر دو دا به فکر اصول شي پړو کوي کنه تو صاحب اصول شي پته وته نه چې دی سمباد یو شي ته چته نو شي کنه هغه پته به چې اصول شي اصل دو کا ګرو دو امام خلیفه صاحب خپل اصول دي امام شفیع صاحب خپل اصول وضع کړی دي دا رنګ امام مالک صاحب خپل اصول دي امام هغه اصول په بنیاد باندې اجتهاد کو کنه پاب باندې ربوسی نه امام مالک صاحب امام سره وندا نه امام صاحب مالک صاحب سره وندا نه په فروع کې دي چاته با کوی ته مجتهد مطلق په تویل شي امام حنیفه صاحب امام شافعی امام مالک امام احمد حنبل حسن لزی دا دا سې کې نه چې په چې کې موصوف دي اجتهاد ولا پښو خلاف نکو خو په فروع شي کنه امام خلیفہ سره خلاف کو په جزئیات کې پانه خلاف کو کنه خپل مسله رو بسې مونږ خلاص سره شي کنه امام ظفر سره په ټوله کې کا شي په اول مسله شي امام خلیفہ په لور ده امیر امام خلیفہ سره په شاګر دي دا په ستره مسله شي چې کوم کې اسی مسله دي نه ټول خپل کې اسی کړل او دریم مرتبه دو د مجتهدین اصحاب التحریج مجتهدین فی المسائل دا دریم مرتبه مجتهدین فی المسائل په اصول شا خلاف نکو په فروع شا خلاف نکو کنه خو دا سی وی خای په کړه کوت پر کړه دا چې تا کنه د امام نه مثل څه په عوامه شمېري په دې پنځه شپېلې مسلې باندې مې کله مليون نه جوړي فقها کنه چې الله سي پنځه پنځه مسلې ته معنی مشي کنه چې کوم نه لیکنه عالمون دي محکم مفتيون دي کنه هغه کنه مقلدین شمېر دي کنه چې ا کچېره پټه ویلې وي چې دا کول کوي دا خدای ته کوي دا او که بچا نه وي ته جوړ کې د خپل نه پوهېږي چې دا کوي دا که ځای ته پابندي بیا په خپله نه پابندي پیږي